الحمد لله الذي جعل في سير الصالحين عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين وجعل في الصادقين منهم أسوة وقدوة للمقتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين او په تېر درس کې مو د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه سیرت بیان کړلو او بیا مو ورسره بعضې هغه فائدې بیان کړې چې په سیرت کې پراتې وي مؤمنانو مسلمانانو ورونو صحابه ټول جنتیان خلک دي رب العالمین د صحابه او ناراضي دي او دوی د رب العالمین ناراضي او خوشاله دي صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضي وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی ناراضي وو صحابه هغه خلک دي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې داغه په شان خلک نشته نه براشي او نه راغلي دي د صحابو سره مینه محبت کول، د صحابو د عزت نه دفاع کول دا د ایمان او د اسلام نښه او علامه ده او صحابو سره بغض، کینه او حسد لرل، صحابو ته کنځلې کول، په هغې پسې ردې بدې ویل، دا د ایمان او اسلام سره د دښمنې نښه او علامه ده. نو کوم خلک چې د صحابو سره مینه محبت کوي، کوم خلک چې د صحابو د عزت نه دفاع کوي، دا خلک مؤمنان او مسلمانان دي. خو بیا چې کوم خلک صحابو ته کافر وایي، صحابو پسې بدې ردې وایي، صحابو ته کنځلې کوي، دا خلک بې دینه دي، کافر دي، دا د الله او د رسول دښمنان دي، دا زمونږ او ستاسې د قرآن کریم دښمنان دي. نو څوک چې د صحابه و سره مینه محبت کوي په مونږ او تاسې باندې لازم دي چې مونږ هم د هغې سره مینه محبت وکړو څوک چې د صحابه و په نقش قدم باندې روانېږي او د صحابه و د قانون لاندې وخت او زندگی تیروي نو مونږ تاسو ته پکار دي چې د هغې سره مینه محبت وکړو او څوک چې د صحابه سره دشمنی لري په صحابه سه بد رد وای د صحابه نه نفرت کوي هغه ته کنځلې کوي موږ تاسو ته په کار دي چې د داسې خلکو نه ځانونه وساتو او د داسې خلکو سره دښمنی وکړو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي لقد غدا عمير بن وهب احب الي من بعض ابنائي وی یقینا عمیر بن وهب رضی الله تعالی عنه ماته د خپلو بعضې بچیانو نه ډیر محبوب او خوښ وګرځیدو نو په تې درس کې به د رب العالمین په مدد سره د عمیر بن وهب رضی الله تعالی عنه لنډ شند سیرت بیان کو عمر بن وهب رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په وخت کې د بدر د میدان نه روغ راستون شو خو د ده زوی وهب چې و هغه د مسلمانانو سره اسیر او بندي شو نو د عمر سره دا یره وه چې زما دغه زلمی زوی به د پلار په ګناهونو سره ونیسي او د هغه څه په بدل کې به ده ته ډېرې بدې او سختې سزاګانې ورکړي چې د ده پلار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم تکلیفونه ورکړي وو او د ده په ملګرو چې کوم تریخ ساعت او سخت ضرر راوستی وو نو د دې په بدله کې به زما زوی ته سختې سزاګانې ورکړي نو یوه ورځ د څاښت په وخت کې عمیر مسجد ته د دې لپاره لاړلو چې په کعبه کې طواف وکړي او د خپلو بتانو نه تبرک حاصل کړي. نو هلته یې صفوان بن امیه په داسې حال کې ولیدلو چې د حجر اسود په طرف باندې ناست و. نو عمير هم ورغلو او ورته يې وويل، اې د قريشو سرداره! سهار په خير! دا د عربو سلام و د جاهليت په وخت کې. بيا صفوان بن اميه هم ورته وويل چې، اې ابو وهبه! سهار په خير! او دا يې ورته وويل چې کېنه يو ساعت به مجلس وکړو. او وخت چې دی هغه په مجلس باندې تېرېږي. نو بیا عمر هم صفوان بن امیه ته مخامخ کېناستو او دواړه سره شروع شول او د بدر واقعه او د هغې ستر ستر مصیبتونه یې سره یاد کړل او دوی هغه بندیان سره وشمېرل چې د محمد صلی الله علیه وسلم او د د ملګرو په لاسونو کې پراته وو او دوی د قریشو په هغه مشرانو باندې د افسوس اظهار وکړو چې د مسلمانانو د تورو خوراک ګرځیدلی وو او د بدر د جوړې کندې په تل کې غایب شوی وو نو په دې کې صفوان بن امیه احساساتي شو او دا یې وویل والله چې د دې وروسته نو په ژوند کې هیڅ خوند نشته عمر هم وویل والله رښتیا دې وویل د لږ وخت دپاره چوپ شو بیا عمر وویل چې د کعبې په رب مې دې قسم وي که چېرته هغه قرضونه را باندې نه وای چې زه یې د هغې ختمولو دپاره څه نه لرم او دغه شانتې عیال او بچي مې نه وای چې زه د خپل تګ وروسته د دوی په ضایع کېدو باندې یریږم نو زه به خامخا محمد صلی الله علیه وسلم ته تللی وای او دی به مې وجلی وای او د ده کار به مې ختم کړی وای او د دې سره سره مې به د دې د شر نه نور خلک هم خلاص کړي وای نو په دې پسې يې په ټيټ غږ باندې ورزياته کړه، چې لکه څنګه زما زوی وهب د دوی سره اسير او بندي دی او يثرب ته زما تګ څه شک او شبهه نه پيدا کوي، ځکه چې د بنديانو د وارثانو تګ او راتګ يثرب ته جاري و. نو صفوان بن امیه د عمیر بن وهب خبرې غنیمت وګڼلې او نه یې غوښتل چې دا فرصت او دا ګټه د لاسه ورکړي. نو ده ته یې وکتل او ورته ویې ویل چې ای عمیره! ستا قرضونه ټول په ما باندې کړه، هر څومره چې وو، زه یې ادا کوم او ستا عیال به هم په خپل عیال کې ګډ کړم، تر کومه چې زه او دوی ژوندي وو، زما مال ډېر دی، د دې ټولو راسره بس کېږي. او زه د دوی د ښه ژوند کفالت کولی شم. نو عمیر هم ورته وویل، نو نوره خبره په همدې ځای باندې پټه وساته چې څوک په باندې خبر نه شي. صفوان ورته وویل، تا ته دغه ټول شیان ستا لپاره. نو عمیر د مسجد نه پاڅېدو. او په زړه کې يې د محمد صلی الله علیه وسلم سره د کینې او غصې اور لمبې کولې. نو بیا عمیر شروع شو او د خپل عزم د عملي کولو دپاره تیاری یې ونیو او د ده سره دا یره نه وه چې د ده دغه سفر باره کې به څوک شک وکړي. ځکه چې هغه قریشیان چې اسیران او بندیان یې درلودل، نو هغوی به یثرب ته د اسیرانو لپاره ورتلل، دې لپاره چې فدیه ادا کړي او خپل بندي راخوشې کړي. عمیر بن وهب امر وکړو، ده ته توره تېره کړی شوه او زهر یې ورته ورکړل. ده خپله سورلي را وغوښته، هغه ورته تياره کړې شوه او ورته راوستلې شوه، نو ده پرې باندې سور شو او د مدينې په طرف باندې روان شو. د عمير زړه د قهر او د شر څخه ښه ډک وو. عمير مدينې ته ورسېدو، د مسجد په طرف باندې لاړلو او د رسول الله صلی الله عليه وسلم اراده يې لرله، چې کله د ده دروازې ته ور نږدې شو، خپله سورلۍ یې ودراوله او د هغې نه را کوز شو. په دې وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه په مسجد کې د ځنو ملګرو سره د مسجد د دروازې سره نږدې ناست و او دوی د بدر واقعه او په بدر کې د قریشو اسیران او بندیان سره یادول او هغه چې دوی تر شا پرې ایښي وو. د دې تذکره یې کوله او د قریشو مړي یې ذکر کول او یو بل ته یې د مهاجرو او انصارو د اتلانو زړاورتیا او بهادرې یادولې او د هغه فتحې تذکره یې کوله چې رب العالمین په باندې دوی ته عزت ورکړو همدغه شانتې د دې سره سره هغه غوسه او رسوایی یادوله چې دوی په خپل دشمن کې لیدلې وه نو یو ځل د عمر رضی الله تعالی عنه سترګې د دروازې طرف ته واوښتې، عمیر بن وهب یې په داسې حال کې ولیدو چې د خپلې سوارلې نه راکوزیدو او د مسجد طرف ته په داسې حال کې را روان و چې توره یې په غاړه کې وه، عمر رضی الله تعالی عنه په ډېرې بیړې سره ودریدو او ویې ویل. چې دا سپی خو د رب العالمين دښمن عمير بن وهب دی، قسم په الله که د شر نه بغير په بل څه پسې راغلی وی. ده په مکه کې زمونږ په ضد باندې مشرکان راپاڅول او د بدر نه مخکې زمونږ په ضد باندې جاسوس وو. بیا عمر رضی الله تعالی عنه خپلو ناستو ملګرو ته وویل، تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشئ او د هغه ګیر چاپیره ودریږئ او پام مو باید وي چې دا خبیث مکرجن ورته څه تاوان پیښ نه کړي. وروسته عمر رضی الله تعالی عنه په بیړې سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ورغلو او ورته یې وویل، دا د الله دښمن عمیر بن وهب راغلی، توره یې په ملا باندې ده، زه دا ګومان کوم، چې د شر نه بغېر بله اراده نه لري، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل، ورشئ رایې ولئ. عمر رضی الله تعالی عنه راغلو او د جامو نه یې کلک ونیوه، د خپلې تورې پټه یې په غاړه کې ور واچوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې راوستو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حال کې ولیدو عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل ای عمره خلاص یې کا او پرېږده هغه خلاص کړو وروسته ورته ویل چې عمره د دینه لری شه عمر رضی الله تعالی عنه ترنه لری شو بیا نبی صلی الله علیه وسلم عمر بن وهب ته متوجه شو ورته یو چې عمر را نږدې شه نو عمير هم ورنژدې شو او ورته يې وويل چې سهار په خير. دا په جاهليت کې د عربو سلام و. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای عمره مونږ رب العالمین ستا د سلام نه په غوره سلام سره معزز کړی یو او هغه د جنتیانو سلام دی عمر وویل، والله که ته زموږ د سلام څخه لرې یې، ته هم دې وخت ته نږدې یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ای عمره! ته د څه د وجې راغلی یې؟ عمر ورته وویل، زه د هغه اسیر د خلاصون په باره کې راغلی یم چې ستاسو په لاس کې لوېدلی دی. نو تاسو زما سره د هغه په باره کې نېکي وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، دا توره د ولې په ملا تړلې ده؟ عمیر تورې ته بددعا وکړه او ویې ویل چې په بدر کې یې څه ګټه را رسولې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې رښتیا ووایه عمره د څه لپاره راغلی عمر وویل چې بس همدې لپاره راغلی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته او صفان بن امیه د حجر اسود په وړاندې باندې کېناستلی د قریشو وجل شوي او په کنده کې اچول شوي مړي مور سره یاد کړل وروسته تا ورته وویل که چیرته زما قرضونه او زما عیال نه وای نو زه به خامخا تللی وای او محمد صلی الله علیه وسلم به مې وجلی وای صفوان بن امیه ستا قرضونه او ستا عیال په غاړه باندې په دې بدله کې ودرنه واخستل چې ته به ما وجنې خو رب العالمین ستا او د دې کار په منځ کې حائل دی عمر یو دنیا په سوچ کې ډوب شو ورسته لګ وخت پس ویل اشهد انک رسول الله زه په دې باندې گواهی ورکوم چې ته د رب العالمین رسول یې دی ورپسې زیاته کړه او ویې ویل، مونږ به د هغه څه په باره کې ستا تکذیب کوو او ته به مونږ دروغجن ګڼلې چې تا به د اسمان خبرونه راته راوړل او د نزول د وحی خبرې به دې راته کولې لیکن زما او صفان په خبره زما او دده نه بغېر بل هیڅوک نه وو خبر. والله زما دا پوره یقین وشو چې ته د رب العالمین نه بغیر په دې باندې بل هیچا نه خبر کړی الحمدلله چې زه الله راوستم تر دې چې د اسلام لار یې راته وښوده وروسته یې دا کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا کلمه یې وویله او اسلام یې راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته وویل ستاسو ورور ته دین ور زده کړئ، قرآن ور وښایئ او د ده بندي ازاد کړئ. نو مسلمانان د عمیر بن وهب رضی الله تعالی عنه په اسلام باندې ډېر خوشاله شول، تر دې چې عمر رضی الله تعالی عنه دا وویل، لخنزیر کان احب الی من عمیر بن وهب حين قدم على رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو اليوم احب الی من بعض ابنائه عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې ما ته خنزیر د عمر بن وهب نه ډیر زیات خوښ و خو اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلو نو د خپلو بعضې زامنو نه راته ډیر محبوب او ډیر ګران دی دا هغه عمر بن وهب رضی الله تعالی عنه و چې دې ته په جاهلیت کې د قریشو شیطان ویل کېدل بیا د دې نه پس عمیر د اسلام په تعلیم سره د ځان تزکیه کوله او زړه یې د قرآن په نور باندې ډکولو. د خپل ژوند ورځې یې په تقوا تېرولې او دا یې د ټولو نه غوره ورځې وې چې مکه او د مکې اوسېدونکي خلک یې پکې هېر کړي وو. په بل طرف باندې صفوان بن امیه د ځان سره کرل او ریبل او د ځان سره یې د خپلو هیلو خیالونه وهل، د قریشو په کلي او کورونو به چې تیریدو نو ویل به یې په نږدې ورځو کې به داسې د خوشحالې زیرې واورئ چې د بدر غم به درنه هیر شي، خو کله چې په صفوان انتظار اوږد شو او وار په وار باندې نا ارامه کیدو تر دې چې وروسته انتظار ورته دومره مشکل شو لکه په سرو سکروټو باندې چې ناست وي. هرکله چې به مکې ته کاروانونه راتلل، ده به د عمیر بن وهب پوښتنه ترې کوله، خو د هیچا یې داسې جواب وانه ورېدو چې د ده زړه ته پرې باندې تسلي مېلاو شي. بالاخره یو شهسوار ورته راغلو او ورته یې وویل چې عمیر خو اسلام منلی دی. نو په ده باندې دا خبره دومره درنه ولګېده او دومره درنه شوه لکه تندر، ځکه د ده ګومان دا و چې که د ځمکې په مخ باندې ټول خلک اسلام ومني نو عمیر به اسلام قبول نه کړي، ځکه چې ده ته به د جاهلیت په وخت کې د قریشو شیطان ویل کېدل. عمیر بن وهب رضی الله تعالی عنه چې کله لږ ډېر په دین کې پوهه حاصله کړه او دین نه یې ځان خبر کړلو، او د خپل وس مطابق یې قرآن مجید یاد کړلو، نبي صلی الله علیه وسلم ته راغلو او ورته ویې ویل، ای د الله رسوله! په ما ډېر داسې وختونه تېر شول چې د رب العالمین نور او رڼا به مې مړه کوله. څوک به چې د اسلام په دین ولاړ وو، هغه ته به مې ډېر تکلیف رسولو، زه اوس دا خوښوم چې اجازه راته وکړې چې مکې ته لاړ شم او قریش د اسلام سپېڅلي دین ته راوبلم. که چېرته یې راسره ومنله خو ښه ده او که ویې نه منله او د منلو نه یې ډډه او انکار وکړو، زه به دوی ته د دوی د دین په باره کې دومره تکلیفونه ورسوم لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته مې چې رسولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورکړه، عمیر رضی الله تعالی عنه مکې ته لاړو. صفوان بن امیه ته ورغلو او ورته ویې ویل، ای صفوانه! ته د مکې د سردارانو نه یو سردار، د هوښیارانو خلکو نه یو هوښیار یې، ته د دې په باره کې معلومات راکړه، تاسو چې د دې کاڼو عبادت کوئ او د هغې په نامه ذبحه کوئ، ایا دا عقل مني چې دا دې دین شي؟ او هر چې زه یم نو زه خو د اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله کلمه وایم د دین ورسته به عمر رضی الله تعالی عنه په مکه کې خلک د رب العالمین دین طرف ته رابلل او د هغې طرف ته به دعوت ورکولو تر دې چې دده په لاس باندې ډېرو خلکو ایمان راوړو، رب العالمین دې د عمیر بن وهب رضی الله تعالی عنه ته ډېر اجرونه ورکړي او دا دې دده په قبر کې رڼا وګرځي، آمین. مؤمنانو مسلمانانو وروڼو! دا و د عمیر بن وهب رضی الله تعالی عنه لنډ شان سیرت. نو که څوک د دې په باره کې نور معلومات حاصلول غواړي هغه دې دغه کتابونه وګوري، سیرت د ابن هشام، الاصابه، طبقات د ابن سعد او داسې نور د سیرت کتابونه. اوس راځو دې ته چې د عمر بن وهب رضی الله تعالی عنه په سیرت کې بعضې فائدې او زمونږ د پاره کوم درس پروت دی هغه بیان کړو. اوله فائده او اول درس هغه دا چې مسلمانانو ته پکار دې او خصوصاً د مسلمانانو مشرانو ته چې هر وخت دې خبرې ته متوجه وي چې کافران زمونږ د ختمولو او زمونږ د ګمراه کولو لپاره کوششونه او مشورې کوي لکه څنګه چې عمیر بن وهب رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په وخت کې د صفوان بن امیه سره د نبی علیه الصلاة والسلام د قتلولو مشورې وکړې دویم درس او دویمه فایده هغه دا چې کافران د مسلمانانو د ختمولو او د ګمراه کولو دپاره د مال بچو د هر څه نه تیریږي لکه څنګه چې عمر بن وهب رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په وخت کې د خپل بچو نه تیر شو او صفان بن امیه د هغه قرضونه او د بچو کفالت په غاړه باندې واخستو دریم درس او دریمه فایده دا چې کافران د خپل کفر د کامیابولو لپاره د خپلو مالونو د خپلو بچو نه تیریږي نو مسلمانانو ته پکار دي چې دوی هم د خپل دین او اسلام لپاره قرباني ورکړي خو اوس اکثره مسلمانان تر دې چې شیخان اوملایان هم د خوب او غفلت په دریاب کې لویدلي دي او د اسلامي قانون او نظام غم او فکر ورسره نشته دی. څلورم درس او څلورمه فائده هغه دا چې مسلمانان باید دې خبرې ته متوجه وي چې کافران مونږ ته د دښمن په نظر باندې ګوري او زمونږ سره سخته کینه او بغض لري لکه څنګه چې د صفوان بن امیه د مجلس نه معلومیږي پنځم درس او پنځمه فائده هغه دا چې کافر ته انسان يو بد او ناکاره نوم او لقب ورکولی شي، لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه عمير بن وهب وليدلو او ويې ويل چې دا سپی خو عمير بن وهب دی، خو د مسلمانانو په باره کې داسې الفاظ استعمالول بيا سخته ګناه ده. شپږم درس هغه دا چې مسلمان باید د داسې مړه او د مرضي طبیعت والا نه وي بلکې ویښ او چمتو وي لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه عمیر ولیدو نو دا یې ویل چې په الله قسم دغه سړی بغیر د شر نه بل څه ته نه دی راغلی اووم درس او اوومه فائده هغه دا چې د خپل امير نه دفاع کول لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته وويل تاسو لاړ شئ او د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه ګير چاپيره ودرېږئ چې دغه خبيث او مکرجن ورته څه تکليف ورنه کړي. اتم درس او اتمه فائده، د امير د امر نه بغېر کوم کار نه کول او د اسلامي اصولو خيال ساتل او د هغې پابندي کول لکه څنګه چې عمر رضي الله تعالی عنه عمير بن وهب رضي الله تعالی عنه وليدو نو هغه ته څه ونه ويل بلکې اول رسول الله صلی الله عليه وسلم ته راغلو او هغه ته خبر ورکړو نهم درس او نهمه فائده هغه دا چې مسلمان ته پکار دی چې هغه داسې ښایسته اخلاق ولري چې مسلمان خو څه کې چې ستا د اخلاقو نه کافران هم متاثره شي لکه څنګه چې عمر بن وهب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه متاثره شو خو اوس چې د مسلمانانو اخلاق وګورو نو هغه کافر خو پرېږده، خپل تره او د تره زامنو وغېره ته هم د تربور او د دښمن په نظر باندې ګوري، نن چې مونږ او تاسې خپلو اخلاقو ته وګورو، هغه کافر خو پرېږده چې زما او ستا د اخلاقو نه متاثره شي، زمونږ خو داسې اخلاق دي چې خپل ملګري رانه پردي شول او هغۀ رانه نفرت کوي. لسم درس او لسمه فائده، هغه دا چې د کافر سره کلکه دښمني او کلک نفرت لرل، خو بیا چې کله یو کافر مسلمان شي یا د مسلمانانو د دښمنانو نه یو دښمن اسلامي قانون او نظام ته غاړه کیږدي نو دې ته بیا د مسلمان ورور په سترګه باندې کتل لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه وویل لخنزیر كان احب الي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اليوم احب الي من بعض ابنائه وي مخکې ماته خنزير د عمير بن وهب نه ډير خوښ او محبوب وو خو نن ورځ چې نبي عليه الصلاة والسلام ته راغلو او اسلام يې راوړو د خپلو بعضې بچو نه راته زيات محبوب دی يولسم درس او يولسمه فايده هغه دا چې د الله او انسان ارادې سره برابرې نه دي لکه څنګه چې عمير بن وهب رضي الله تعالى عنه د نبي عليه الصلاة والسلام په قدر او وجلو پسې راغلی وو خو رب العالمين ورته د رسول الله صلی الله عليه وسلم د وژلو په ځای باندې هدايت وکړو او د جهالت د تورو تيارو نه يې راوويستلو او د دين اسلام په رڼا کې يې داخل کړو دولسم درس او دولسمه فائده هغه ده کله چې انسان دين اسلام ته دعوت کوي نو هغه ته په کار دي چې اول خپله د دین اسلام د حکمونو او مسائلو نه ځان خبر کړي او د دې سره قرآن کریم هم یاد کړي بیا د هغې نه پس دین ته دعوت شروع کړي ځکه چې دین اسلام ته دعوت کول دا د هر جاهل او فاسق انسان کار نه دی بلکې دا د هغه انسان کار دی چې څوک په دین باندې پوهیږي څوک چې د دین په احکاماتو او مسائلو باندې پوهیږي دیارلسم درس او دیارلسمه فائده هغه ده چې کافران د مسلمانانو په صفونو کې خپل جاسوسان لري لکه څنګه چې عمیر بن وهب رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په وخت کې د مشرکانو د کافرانو جاسوس وو مؤمنانو مسلمانانو ورونو رب العالمین دې زمونږ استاسې زړونه او نفسونه پاک او صفا کړي رب العالمین دې زمونږ استاسې د بدنونو نه هر بد صفت وباسي رب العالمين دې زمونږ او ستاسې زړونه دسې صفا کړي لکه څرنګه چې رب العالمين د عمير بن وهب رضي الله تعالی عنه زړه صفا کړو چې هغه د نبي عليه الصلاة والسلام په قتل پسې راغلی وو خو رب العالمين ورته هدايت وکړلو او هغه د جهالت تيارې تې د زړه نه وويستلې او د اسلام نور او رڼا يې ورته پکې واچوله نو مګر رب ژوندی دی. رب العالمين دې زمونږ او ستاسې د ذهنونو نه غلط سوچونه او د زړونو نه غلطې ارادې وباسې او رب العالمين دې زمونږ او ستاسې زړونه او نفسونه پاک او صفا کړي. رب العالمين دې مونږ او تاسې ته د دين اسلام ته د دعوت کولو توفيق راکړي لکه څرنګه چې رب العالمين عمير بن وهب رضي الله تعالی عنه ته ورکړلو. رب العالمين دې مونږ تاسې په دين کې دسې استعمال کړي لکه څرنګه چې رب العالمين عمير بن وهب رضي الله تعالي عنه استعمال کړلو رب العالمين دې زمونږ ستاسې په لاسونو باندې خلکو ته هدايت وکړي لکه څرنګه چې رب العالمين د عمير بن وهب رضي الله تعالي عنه په لاسونو باندې ډېرو خلکو ته هدايت وکړو رب العالمين دې مونږ او تاسو ته د دين اسلام د حکمونو او مسائلو يادولو توفيق راکړي لکه څرنګه چې رب العالمين عمير بن وهب رضي الله تعالى عنه ته ورکړلو مؤمنانو مسلمانانو ورونو مونږ تاسو ته پکار دي چې د دین اسلام او د اسلامي قانون او نظام لپاره قرباني ورکو